دا الله جل جلاله په دې آیتونو کې د يهودو یو پروپاګاندا ذکر کړي دا هو هم د کشانتا د نصاراو یو پروپاګاندا ذکر کړي يهودو بدا خبر کوله چې جنت له بده يهودو نه سوا بل څوک نه دي او مونږ چې يهوديان یو د دې يهوديت د وجه نه مونږ حقدار د جنت فلهذا دنیا باقی اقوام دا به جنت لنی شي ولی دا خبره کول حضرت امام الاولیاء حضرت لاهوری رحم الله خپل تفسیر کې فرمایي په منظور حفظ ابرو و بقای عزت خویش په خپل ابرو د عزت باقی کېدلو د پاره هم چې د سايس او پروپاګاندا دستنت پیدا چې پروپاګاندا یو کړ چې خپل عزت ابروي باقی شي چې يهوديانو دین دا منسوخ کیږي نو څوک يهوديو اب جنت ته څوک يهودي نو اب جنت ته نصارا او پروپاګاندا وکړه او وویل چې د نصارا او نسوا هیڅ یو قوم به جنت نه ځي نه به يهود دي نه به محمديان دي نه به باقي څوک به خالص نصارا به کوم ده دا جنت نه ځي کنه او دا غلطه دا خبره ته غلطه الله جل جلاله نو په دې آیتونو کې د دونه هغه شکایت شکوه کوي چې بلا حقیقت په غیر د بنیاد تاسو د شي خبرې کوي چې جنت ته د يهودو نه سوا بل هیڅ نه دي حالانکه په تاسو کې اوس هم یو هغه د يهودیت دین باقی نه پاتې د يهودیت تاسو لسانی زبانی یو قومي هغه نوم دی مذهبي نمونه ده اوس پاتې نصارا هم نصارا چې دا ولوي اوس هغه کې خپل مذهب پاتې نه ده نه د نبی اسلام په زمانه کې پکې پاتې خالی عدد یو زبانی لسانی او قومي د پیژندلو لپاره یو نوم استعمال د نصارا ده نو الله جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک زبان باندې جو توي وکتا سو په دې دعوی کې رښتونی وي صادقان یې يهود ته هم وي او نصارا ته هم وي چې يهود وي جنت ته به د يهودو نه سوا بل څه نسی نصاراوی د نصاراو نو سوا بل څوک جنس له نجی نو تاسو دا دعوه کوي نو په دې دعوه باندې دلیل راړي څه دلیل د تاسو د پاس يهوديان په جنت لذي باقي اقوام د علم په جنت له نجی څه دلیل د نصاراو له الله یې اس کې سات کوئی دلیل نه او اوس رئیس دلیل نو بلا دلیل خبره کوي دا د دوه خواهش نفسانی ده دا قومیت ولا خوند ورکي یو سره په قومیت باندې مېل چې ما په دانه قوم د دوی هوت په خپل قومیت باندې مېل دي د دې وجه له تو غټ غټ هغه ارزوګانی استعمالي چې جنت ته د يهودو د سوا بل څوک نه دي نصارا هغه په دې داوی باندې دلیل نشته چې نصارا او رب سوا بل څوک جنت لا نه دي خارج ته دوی خواهش ته تکبر د پکې چې څوک هغه نصرانی وي هغه جنت لږي او موږ له سارا یو موږ جنت لږي موږ جنت کې خداران بعض خلک وی یہ مولی لوگ اسلام کې ټیکدار نه هي موږ ورته موږ د اسلام ټیکداران نه یو اسلام تاړي داران ټیکدار خو زور اوس کړی یو موږ د اسلام تاړي داران په حفیظین حفاظت وکړو د کوم خانه څوک چې اسلام ته ضرورت دی بارپور به ان شاء الله هغه مقابله ټیکدار نه یو نو دوه ویل چې موږ د جنت ټیکداران نصارا هم وي او يهود هم وي وقالو ويلو به اهل کتابو لن يدخل الجنه هیڅ کله به دنه نشي لاړ به نشي جنت له الا خو مگر لاړ به شي من هغه څوک کار چې وي هودن يهودي وي اتباج تفاسیر کې چې يهود هغه چاته دوی ویل چې يهودي وي او هغه چاته هم ویل چې د دوه يهودانو په کلی کې وشي دا موږ سره اوسې کې دا په جنت لږ کړی او نصارا الا من كان هودا الا من كان نصارا دا نصارا او خبر الله ذکر کوي دې دواړه متفق نه وو په دې خبره کې چې يهود او نصارا به ګډ څه دي جنت لدی نه نه يهود ویلي څوک کوم نه دمونه سوا نصارا ول مونه سوا او بل څوک نه دي الله وی تلک امانی تلک دا مذکور جنت ته به يهود له سوا بل څوک نه دي او نصارا وی چې نصارا له به سوا بل څوک نه دي تلک امانیهم دا د دوه باطلی ارزوګانی هلی دي امیدونه امانی هغه امید لوي چې د هغه بنیاد او اصل نیوي او رجا عربي اصطلاح کې لفظ رجا استعمالي هغه امید وي هغه امید وي چې د هغه بنیاد اصل موجود وي د سړی امید لري چې زبره شریعت د قران او سنت برابر عمل کو د سو امید چې خدای به مال ثواب راکړي الله به مال جنت راکړي ان شاء الله دا صحیح ارزو ده کړه د قران او سنت برابر ارزو ده او سړی نه موږ کوي دا اوس کوي چې برابر نه او بیا دې دا ارزو ده چې بابا خدای جنت ته بوزي ممکن بولی جی خو لیکن دا و این راکی تو میره به ترکستان است ای عربی یو شیر در پارتی وی ای عربی ای کوچی تا خروانی بیت الله شریف بیتا اراده خود بیت الله شو این راکی تو میره به ترکستان است ترکستان تا به ورسیگی سمجھ کرا دی خبر تلک امالیهم قل ارتو ویا یا محمد صلی الله علیه وسلم لهم جهر کتاب له هاتو برهانکم راوی تاسو هغه مضبوط دلیل په دې خپل دعوی باندې عقلی دلیل راړي نقلی دلیل راړي چې خاص په تاسو جنت ته ځي تورات کوم ذکر راغلی چې او خاص جنت ته انجیل کې چې راغلی چې نصارا به خاص جنت ته او نو عقل دا مني چې خاص به تاسو جنت ته ځو بل څوک به نه ځي دا مشکله ده خبره دا ما خلل نو دا ټول خدای مخلوق ده ټول خدای مخلوق ده څنګه یو یو خود بجین نور بدلی او یو نه سارا بجین نور بدلی دا الله تعالی ورته فرمایي قل هو یا محمد صلی الله علیه وسلم لهم دی یهود اهل کتاب ولا نصارا ولا هاتو راوی تاسو برهانکم مضبوط دلیل تاسو عقلی نقلی دلیل راړي ان کنتم صادقین که چیرته تاسو رښتونی ان کنتم که چیرته تاسو صادقین رښتونی صادقان فی قولکم په دې خپل خبره کې چې يهود وای نه يهود به جنت ته جوړ سارا وای نو سارا به جنت الله جل جلاله وای بلا هیڅ کله به تو دلیل را دی بلا هیڅ کله د شنه د چې يهود به خاص جنت ته ځي یا به خاص نصارا جنت ته ځي بلا د شنه د لکه څنګه چې دوی وایي چې خاص يهود به جنت ته ځي او خاص نصارا به جنت ته ځي الله جل جلاله وایي د جنت د تللو معیار دوه شی دی هغه که په يهودو کې موجود شي که په نصاراو کې موجود وي که په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو کې موجود وي دوه شی د جنت ته دخول لپاره سبب يهوديت دا سبب دخول د جنت نه ده نصرانيت دا سبب دخول د جنت نه ده دو د اصل سبب نه غافل یو پته نشته الله ما څنګه قانون د جنت د دخول دوه خبرې یو دا من اسلم وجهه لله چې یو سره بالکل هغه ځان الله ته وسپاري ځان الله جل جلاله ته وسپاري دی الله جل جلاله پر فرمان برداری وکي عقیده برابر شي عقیده توحید برابر شي روح المانی والا لکی فلم یشرک شرک اونکی من اسلم وجهه لله د عقیده په اعتبار باندې الله سزا وسپاري عقیده په اعتبار باندې الله فرمان بردار شي خو خالق په دې نه خلاصيږي چې زه مؤمن او مسلمان او موږ نه کوي اعمال صالحه نه کوي یا خو اعمال کوي خو د پیغمبر علیه السلام طریقې برابر نه کوي دوه خبره ده او هو محسن او اعمال صالحه هم کوي عقیده هم برابر شي او اعمال هم برابر شي نیک اعمال کوي او بد اعمال نه ځان ساتي الله وایي چې کتانو ته زما وعده ده جنت سمجھ گیا خبر ها یا دا مطلب ده من اسلم وجهه لله چا چې خپل دین الله د لپاره خالص کړ صفای الله د لپاره وګرځاو وهو محسن او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع وکړه هغه شریعت مطابقت وکړه کوم شریعت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راړل یو سری عقیده استیادسته خو اعمال ظاهر کوي الله یې خالد اعمال ظاهري فائدہ نه ورکي عقیده هم برابرې او دې عمل کې بر اخلاص لري خاص الله د پاره وي کې تشوه اوس يهود چکم دي او نصارا ټیک ته دوه عقیده برابر عقیده له توحید مثال په تور که يهوديو که نصارا او هغه وخت عقیده ده د توحید خو لیکن عملی هغه برابر نه ولی ځکه چې قران عظیم شان الله نازل ک نو تورات منسوخ شو مونږ ایمان ده په تورات باندې دی الله کتاب کوم چې په موسی علی السلام نازل شوی خدا منسوخ مونږ عمل په قران پاک باندې کو او انجیل مونږ ایمان چې د الله کتاب ده لیکن منسوخ د عمل نه ور باندې کوو عمل به په قران پاک باندې کوو يهودو په تورات عمل کړو په منسوخ عمل کوو که په غیر منسوخ په منسوخ باندې عمل کوو الله تعالی په دې منسوخ اوس عمل کوي په قران پاک په عمل کوي نو هغه وحشي نه ندي په لحاظ جنت کې باندې کافر سمجھ کړه نصارا چې کوم د پدې وخت په انجیل باندې عمل کوي انجیل منسوخ شوی دی نو ته ټیک ټک موحدین وي مشرکان نه وي خو لیکن عملي په عمل په اعتبار باندې محسن نه دي عمل د پیغمبر علیه السلام د شریعت برابر نه ده ځکه د پیغمبر علیه السلام د شریعت سره برابر د هغه عمل دوه خبرې اتباع قران اتباع سنت دغه د قران اتباع کوي اولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجماع کې وایي چې انجیل مني او انجیل منسوخ او په منسوخ عمل کې چې منسوخ عمل کې هغه عمل یې خدای په دربار کې قبول نه جنت قبول نه سمجھ کړه خبره الله ای بلا نه دا خبر لکه څنګه چې تاسو وای چې يهود به جنت لري او یا به نصارا جنت ته ځي بلکې ما قانون د من هر هغه څوک اسلم وجهه لله چې اوس پاري اسلم اوس پاري نو سپارل وي او کې وسو ورته وي سپورت کرتے ہیں جزاکم اللہ وجہو ځان خپل لله خاص الله له اي اخلص دينه لله دين او عقيده خدای لپاره او اي او تفصيل کې لفلا مشرک شرک ونکړي الله سره موحد وي په دې حال کې وو محسن چې دې نیکو کاری اي عمل عملا صالح او نیک اعمال هم کوي یا وهو محسن دی اتباع سنت کې علامه ابن کثیر کله متبع سنت وي د پیغمبر علیه السلام د خپل پاک سنت وسګي اتباع کې دا مچلت لږي کنه د پیغمبر اسلام سنت د عادت جنت د دخول هغه ټیکټ ده ٹھیک ده څومره چې په شا کې د سنت او اتباع وي ځکه هغه اعمال خدای ته قبول دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې خپل شي او به کوثر په مقام پیغمبر علیه السلام ولاړ او جنتیان له مؤمنان او امتیان له چې کوم د ابو ور کوي کنه او بعضي امتیان د پیغمبر اسلام طرف ته روان دي پیغمبر اسلام ورو ور کوي دې سړی له چې دا عقیده هم برابر کړل او اعمال صالحه هم په اخلاص سره وکړل فله اجره خاص دره اجر د د عند ربه د رب د سره ولا خوف عليهم نبو ویره په دوه باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جن کیږي په قیامت کې په وخت جزاء اعمال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړ د تشریف فرماو د نجران نصارا نجران یو ځای عربي ممالکو کې د نجران یو وفد راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو او يهود هم چې مدینه منوره کې آباد دا غو مخټ غټ علماء راغله هم ویل چې موږ هم د پیغمبر علی السلام هغه اهل کتاب دم اهل کتاب دي نصارا او يهود دواړه چې مشهور مشهور علماء رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مجلس خبرې خبرې کولې سره د يهوديانو یو مولا او یو عالم ولا پاتې دو پیدا نسوارا په هیڅ دین نه دي ولی ځکه دوی عیسی علی السلام ته ابن الله وایي څور دوی ابن الله دی الله بچی وو څه مشکل ده خلاص او د حضرت عیسی علی السلام په باب دی يهوديانو بیا د بیو کړل راس بلا مزاګي او نصاراو چې کوم عالم هغه له غصرا هغه پاتې په د دې يهوديان دین هیڅ دین نه ده ځکه دوی د عیسی علی السلام د نبوت نه انکار کوي فلهذا دوی په هیڅ دین باندې چې کوم دنه دي د نصارا او مولا د حضرت موسی علی السلام په شان کې بیا دی الله جل جلاله په دواړو باندې رات راځي دواړو باندې الله رات کوي کنه وی يهوديان هم په باطل دي او نصارا هم په باطل دي دوه وجه یو دا چې قرآن پاک باندې ایمان لرل پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت لمه یو دوم دا چې په تورات کې دا موجود وو چې عیسی علیه السلام برازي د موسی علیه السلام نه بعد الله ورله کتاب ورکړي کتاب یې د خدای کتاب یو دی باندې الله پیغمبر او يهوديانو کوشش ته دیو چې حضرت عیسی علیه السلام شهید کی الله جزر اسمانو ته ولو چل نصارا او نه شي تکلیف نه ور کړی دا قتل اراده ولا يهودو کړی و څه مشکل او په انجیل کې دا راغلی چې د يهودو دا کتاب تورات دا په حق هغه چې کوم ده کتاب ده او همدا که شانت موسی علیه السلام په حق دی الله پیغمبر ده او نصارا او چې کوم ده هغه نه نه ده او د انکار کول یو بل ته بد نسبت کول ته الله یې دواړه په خطا یې دواړه په خطا یې خلک وقالت اليهود ويلو به يهود ليست النصارى نبي نصارى على شيء فيوديني صحيبه فيوديني صحیح ده ولی ځکه دوی عیسی علی السلام ته د الله زوی وایي وقالت النصارى ويلو بنصارى ليست اليهود على شيء يهود په هیڅ چیز باندې نه دي ولی يهود د عیسی علی السلام د نبوت نه انکار کوي او انکار د نبوت عیسی علی السلام د کفر په لحاظ يهود کافر وهم یتلون الكتاب په دې سال کې يهودو کړه ساراو یتلون الكتاب هغه تلاوت ته کتاب کولو کتاب الله چې کوم يهود تورات تلاوت کولو پاغي کې د حضرت عيسى عليه السلام حقانيت د انجیل حقانيت ذکر او نصارا او انجیل تلاوت کولو پاغي کې تورات د موسی عليه السلام حقانيت چې کوم د ذکر دې هغه دې هغه تانیسته تور څه سره کم کړی وهم يتلون الكتاب دو تلاوت کول کتاب الله او اي يعلمون شرعيه التوراة والانجيل هر یو په خپل وخت دا مشروع هر یو په خپل وخت موسی عليه السلام کتاب په خپل وخت د خپل کتاب موسی عليه السلام په خپل وخت کې الله حق پیغمبر او عيسى عليه السلام د کشان په خپل زمانه کې حق پیغمبر او کتاب الله حق کتاب اوس اوس قران پاک ته الله حق کتاب او ایمان به ور باندې شته الحمدلله او عمل به هم ور باندې کو دلته چې يهودو یو بل خلاف شروع يهودو ویل نصارا پیش دین نه دي نصارا ویل يهود پیش دین نه دي د مکی مکی مکی مکرمه مشرکان مجوسیانو هغه وایي چې مړه د عیسایت په لګین هڅه بکواس هڅه کی شي ها د موسی علی السلام دینه ما هڅه کی شي ځکه يهود وایي دا څه دین نه ده نصارا وایي د يهودو څه دین نه ده نو پته ولګی دا چې حق دین زمونږ د ابو پرستی او دا شرک ده دا قبل ته موجود یا د نصارا الله وایي کذالک هم د قشانت قال ویلو الذين وكسانو لا يعلمون چاغه نه پوهېدل په سبب علم نو ور سره د کتاب مشرکان نه په تورات پوهېدل نه په انجیل مثل قوله په شان د قول له دوه باندې خبره کوله چې زمونه سوا بل خلق نسته بت پرستی وی حق دین ده دغه دوه یو بل بل بدو الله وای فالله يحكم الله به فیصله کوي بینهم فمن دا محق او دا مبتل کی دا حق او باطل من کی بالا عملی فیصله کوي او دا موحد او دا کافر او دا مشرک من کی به الله فیصله کوي په قیامت کې ګوره دا فیصله نه وي دا دوه قسمه وي یو عملی فیصله وي یو قولی فیصله وي قولی فیصله هغه چې کوي هغه په دلایل باندې سره ثابت وي عقلي دلیل نقلي دلیل ذکر کی نو الله دلایل باندې چې موږ له کافر او مسلمان منځ کې فیصله کوله هم په دنیا کې کړې بالکل پیغمبران ته موږ معجزې ورکړې رسول الله ورته ته معجزه ورکړې چې هغه دلیل حقانیت د قران او د پیغمبر اسلام د رسالت دا ته فیصله شوې ده او دا به خبر چې کافرانو هغه فیصله نه منله نو الله په قیامت کې عملی فیصله کوي او دې فیصله صورت دا ده چې موحد به جنت ته بوزي موحد به جنت ته بوزي کافر او مشرک او باطل جهنم ته بوزي پته ورګي سوق حق ته سوق نه سمجھ کړه دا خبر نو الله وای فالله الله يحكم فيسلبو کې عملا بينهم ومن ذي محق او د مبتل او د موحد او د کافر او د مشرک من يوم القيامه فورز د قیامت کې فيما فاغ امر د دین کې فيما فاغ امر هغه خبره د دین کې کان چودا مسلمانان او کافران په دنیا کې فيه په امر دین کې اختلافونه اختلاف کول اصل کې دا په دې آیتونو کې زمون د پاره د کامیابی الله جل جلاله دو لارې وښودلې سولاري دو دا د هر مذهب روح ده دو خبرې یو د عقاید تصحیح د هر مذهب روح دا د پیغمبر علی السلام د دې مذهب د دین روح دا چې موږ عقاید صحیح او د قاعده د صحیحوالي سره سره دوم هغه تیز د مذهب روح چې کوم دی هغه کول د اعمال صالحه او ترک السیئات بلا من اسلم وجهه لله دا اول تیز ته اشاره ده او کوم چې وهو محسنون هغه د دوم تیز ته اشاره ده چې اعمال صالحه وکړو اوس يهود خطا شو نصارا خطا شو هغه ویل چې موږ د انبیا او اولاد بس موږ خو په هر صورت کامیاب الله وایي چې د نسب په قیامت کې کار نه وکړي نسب دې سره کامیابی الله سره لري کنه بس دا خبره چې په چا کې وي تاوار د شرخ بوده او ته هغه عبدک ستا عبد ستا غلام بلال اواز حالانکه حضرت بلال د حبشې نه راغله رنګ په اعتبار باندې د سی ډیر پیسندیده نه او شکلیم د سی برابر نه او غلام نو يهود او نصارا چې خطا شي او هغه مور انبیا او زمونږ مخ کار جوړ دي د پلار په خواله باندې زوی نه خلاصي الا ماشاء الله سمجھ کې راځي نو مسلمان په دې وخت کې هم چې فراد الله د احکام اتباع کی چې تسید عقایدو کی او اعمال صحیح کی بیا به کامیابی راځي ورنمون به هم دا نصارا او د يهودو په شان برای نام مسلمانان مسلمان خانه کې ولیک څه خاني جوړ څه څه جوړي پاسپورت کې لیکي څه کې لیکي ادم هغه کې لیکي دا مسلمان خانه کې ولید په دې باندې نه نه دې دې سره سړی نه کامیابی کې زموږ برای نه مسلمان او نو د اسلام نه خبرم نه سمج کې راځي کړه نه ډیر باندې له بزرګانو او اولیاء او اولادونه ډیر لوی لوی شخصیات اولادونه بس ما ما پلار ډیر لوی سره بس زب نور نور پاس ما کار نه نه دا هر چا دا هر چا قبر جدا ده دا هر چا قبر جدا ده معلومیږي دا هر چا نه سوال جواب هم جدا ده په قیامت کې زوی د پلار په عمل نه خلاصي چې ما پلار څه سنیو کنه حضرت نوح علیه السلام بچي بخنه بچ کړي هر تقدیر نو د د د د د زمونږ د مذهب او د دین روح هغه د دوه خبرې تفسیر دا خیر او اعمال صالحه بعض قال خلق ته اشکال پیدا شي چې مسلمانان دومره کمزوري دي دی وخت او کافران سره چې خدای دښمنان خو سره دور پیسې دي مالدار دي مالی دي واسره اصل کې یو خبره ده دي دا کله کله چا ځین کې د اشکال یو ساده سره موږ خپل هغه ماته یې مړه په ټولو مذهبونو کې موږ مذهب هم سخت دی امام ابو حنیفه رحم الله او په ټولو ملکونو کې ملکونو د څه ملکونو راکړي چې سم نه پکې ملاوي دا عربو سره راغلي وکړه مذهب هم سخت دی امام ابو حنیفه مذهب ډېر خبره تر دا دي چې مشکلات نشته او باقي چې کوم ده او ملک هم ډېر خراب دی هیڅ پکې نه ملاوي نه نه اصل کې کافرو ته چې خدای پاک دا مال ورکړي نه اصل کې دا هغه کوم چې د زندگی اصول دي هغه برابر زندگی تیری هغه چې کوم د حکومت سیاست ته او هغه ډیر برابر قوانین بالکل برابر دي هغه برابر هغه موږ نه غافل نه دي تاسو چې تاسو چې نو وګورئ دا کوم په میدان کې ویلار دي او نو د دې خلک په ویلار میدان کوي الله دې رحم وفرمایي بهر تکبیر نو د کافران چې کامیاب دي هغه د خپل دې مادي دنیا چې کوم اصول دي هغه پارکور غلاس کې نیولې دي ځکه پیسې ورته ملایي نو دا چې د کافر د فرض د دنیا جنت ده نو خدای پاک دا کافر نه پرېږي دا خو یې مخلوق ده کنه او مسلمان ولې کمزورې ده دا غیر فرض وجدي یو دا چې موږ پر مسلمانان دي کومګه پر مسلمانان شو پر مسلمانان نو خدای پاک موږ باندې مين نعمتونه را کولاو او یا دا کومګه د نام مسلمانان هم ایمان وي او هغه د حکومت د چلولو د مالی دنیا کوم اصول دي هغه موږ د صحیح طریقې سره عملی کو موږ ته خپل دنیا راکې ځکه هغه دی په لاره هغه هغه حرکت پورې تعلق لري سمجھ کړه لخوا او بل دا چې مسلمان لپاره د دنیا جهنم ده ادا صورت وای باندې خاله د جیل او ولی ځکه چې موږ کلم کارانه خراب داري کوم خدای بولي کله کاله د خراب شي د اړیکه مخته ګونی شي ولی تاسو ته پته ده چې شاګرد او بچی سړی زر نشي چا بچی له غونې مخالفتو کې سپیډ ورته خلاصي شاګرد دی له غونې مخالفتو کې به سپیډ ولا راخلاصي ولې دا شاګرد او بچی سړی بچي چې پرتی ورته قرباني ګران ګرانی ور باندې ٹھیک شو او چې باقی وي بل څوک هغه ته سم نه وایي خو کډیر څنګه کې به فکر کې به د ګریوان نه نو الله جل جلاله را مسلمانان دوستان دو باندې چې دا غربت راځي تکلیف دنیا کې الله راړي نو دا تکالیف په دنیا کې الله ور باندې راړي چې دوست صفایو شي او آخرت کې خدای پاک دارک جنت ته وځي جهنم ته نه وځي څه مشکله نو په دنیا کې په کافر باندې تکالیف او مصائب راتل د عذاب او په مسلمان باندې تکلیف راتل د رحمت وي خو دا په هغه وخت کې کله دې صبري ونه او که به صبري کول کوس چې دا د خدای قهر زو فراهم الله تعالی دې موږ ته ټول معفوس کړي صلی الله علیه وسلم